مشرکانو په مابین د مؤمنانو کې چې د مؤمنانو کوم صفاتونه دي او د مشرکانو کوم صفاتونه دي هغه ذکر کړي نو د هغه تفریق د وجه نه ورته سورۃ الفرقان ویل کیږي د سورۃ الفرقان ربط د سورۃ نور سره سره نو پسو وجوهات باندې ربط دی پاول د سورته نور کې ورته ویلو سورۃ انزلناها وفرضناها سورۃ دې چې ما نازل کړې ده او ما فرض کړې ده نو الته د سورۃ د منزل او د منزل ذکر وکړو چې نازلون کې څوک ته او نازل کړي څه شی دی نازلون کې الله وای زیم او منزل دا قران دی او دا صورت دی دا رنگي په سورۃ النور په اول کې ورتوي سورۃ انزلناها انزال د قران بیان کړو انزال ویل کیږي په یو ځل باندې نازلېدل دا سورۃ مونږه په یو ځل نازل کړې دي دا د قران یو صفت ته چې بعضی حصہ د قران په یو ځل نازله شوی دا نو په سورۃ الفرقان کې ورته وای تبارک الذی نزل الفرقان تنزیل نزل ينزل تنزیلا لګ لګ نازلې دلی نو په سورۃ الفرقان کې دا لګ لګ نازلې دو بیان کړي چې لګ لګ می نازل کړی دی دواړو کې لوی حکمتونه چې کوم دی هغه پراته دي دغه رنګ په سورۃ الفرقان کې په سورۃ النور کې بیان او کده هغه چا چې هغه په معاشره کې فساد راولي ها هغه زناکار دي د بدن پلیت ته او د خلی پلیت ته هغوی په ځمکه باندې په عاجزۍ سره ګرځي هغوی په معاشره کې فساد نه راولي تکبر نه کوي دعوت او اصلاح د خلکو کوي دغه ذکر کو په سورۃ النور کې چې کوم دې بیان وکړو و اذا دعوا الی الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون یو ډله داسې شته چې هغه ته ته وای چې راځي د الله په قانون فیصله کو نو هغه سکی اذا فريق منهم معرضون هغه د دینه مخړی نو د دې ډلې ذکر به په دغه کې په سورۃ الفرقان کې وشي وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا فدیرشم آیات کې ورته وایي اے رب زما دی خلق زما دی قوم چې کوم د قران څخه کړو هغه مهجور ګرځول او متروک ګرځول په سورۃ النور کې دشمنی د بعض اقوام ذکر کړه چې نبی سره دشمنی کړي وا په نبی باندې د نبی په اهل باندې تهمت لګول او بهتان لګول نو په سورۃ الفرقان کې ورته تسلی ورکړي په یو دیرشم کې وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین وکفا بربک هادیا ونصیرا پاره کې ورته وایي چې داسې مې د هر یو نبی د پاره دشمنان ګرځولیو داسې مجرمان په هر زمانہ کې پیدا کیږي چې د اهل حق خلاف کوي او د هغه سره دشمنی کوي دا په هر زمانہ کې وي دغه رنګ په صورت النور کې پاغه کې ورته اصلاح المعاشره او قولا نو په صورت الفرقان کې ورته وایي چې اصلاح د معاشري راضي په سلور رسیدونو باندې سلور امور دي مقاصد اربعه چې ورته وایي توحید دی رسالت دی او دغه د کتاب دی او قیامت دی چې دا سلور خبره سوک منی معاشره بروغه جوړوي او که د سلور خبرو نه انکارو کینو بیا معاشره خرابيږي دغه رنگي په سورۃ النور کې چکم دی په هغه کې د اهل ظلمات د مشرکین او د ظلمات مثال بیان کړو نو په دې کې به د هغه ظلمت والا صفات بیانې چې دا غوي څه صفاتونه دي دا د دې سورۃ الفرقان د سورۃ النور سره ربط دی د سورۃ الفرقان دعوه صدا سم مقصود دې کومه مسله به پکې بیانېږي نو سورۃ الفرقان کې به بیانېږي رد الشرک فی البرکات د برکتونو کې شرک کول د بل چاته برکت ثابتول مطلب دا چې بل څوک برکت ورکون کې شته نه بل څوک برکت ورکون کې نشته مونږ ویلو څلور ایسی د قران کریم اوله ایسه د سورته فاتحه نه والا تر سورته انعام پورې ده پاره کې خالقیت مسله ده دویمه مسله چې کوم ده دویم د انعام نه والا تر کهف پورې ده او پاره کې مسله ده دغه تربیت تا دریم بیا شروع کیږي دا سورته کهف نه والا تر سورته سبا پورې پدې کې مسله د برکت بیانېږي مسله د برکت بیانېږي نو دې ځای کې دا مسله د برکت چې کوم دنو هغه ذکر کړي ځکه دا درې مېسه ده د سورته کهف نه شروع شوې ده خو په سورته کهف نه چې کومه مسله شروع کیږي هغه داسې مسله ده چې هغه ته مونږ په سورته فاتحه کې عنوان ورکړو الرحمن الرحیم رحمانیت د الله تعالی رحمانیت د الله تعالی دوه خبرې غواړي رحمانیت دوه خبرې غواړي یو نفي د ولد ولد شریک نشته دی هغه کې نفي د ولد شو اوس د دې ځای د سورته فرقان نه نفی د چا رد الشرک فی البرکات دویمه مسله شروع شو چې برکتونو کې د الله تعالی سره بل څوک شریک نشته دی نو په سورۃ الفرقان کې به دغه مسله بیان کی او په دې باندې به د ادله عقلی بیان کی نو په سورۃ الشعراء کې به پسې بیا ادله نقلی په دغه مسله بیان کی نو په صورت النمل کې به بیا علت بیان کی چې ولې سوا جدا چې بل سو بل چاته شه دغه نشته برکت نشته دی نو ورپسې به بیا په صورت عنکبوت کې پیغمبر ته تشجیع ورکی چې دغه مسله بیانوا دغه مسله چې کوم دغه بیان کا په صورت القصص کې به بیا تسلی رسول ته ورکی په دغه طرز باندې چې کوم دی هغه به بیا سکه رد الشرک فی البرکات پکې رد الشرک فی البرکات پکې برکات برکت ست ویل کیږي برکت ویل کیږي خیر ورکول منفعت چې کوم دنه هغه په یو سیس کې اچول دغه ته ویل کیږي دغه خاص د الله تعالی په لاس کې دی خیرونه ټول الله تعالی ورکي والقدر خیره وشره من الله تعالی صورت کې بم وای خلق کل شیء فقدره تقدیرا تقدیر د الله په لاس کې د خیر او شر اندازه الله تعالی مقرر کړی دا دا د بل چا په لاس کې نشته دی برکت ک ورکی ک انسان له ورکی ک زناور له ورکی ک هوا له ورکی ک زمکه له ورکی سو کې ورکی الله تعالی ورکی برکتونو ورکون کې ذات چې کوم دی هغه الله تعالی دی برکت اچون کې ذات الله تعالی دی د برکت سلور مرتبه دي سلور سلور مرتبه دي ښا یاد ساتي یو شتکول دویم ډیرول دریم موقع تر رسول سلورم فائدہ په مرتب کول دا سلور مرتبه دي ښا شتکول یو شی نشته دی تاله در کړو د نشت نه در تشت کړو دا برکت ته ته نوی او شته کړی دا برکت ته دویم نمبر په دې شته کې بیا برکت اچول ډیرول د دې دا بیا بل برکت دی دا بیا دویمه درجه ده برکت ورکول ډیرول د دې هغه بیا دویمه درجه ده غنم در کړه پراته دي لګ دي راوا دې غسل پټی کې واچول هغه غنم په هغه پټی کې ډیر شو په پټی کې ډیر شو په الله دې توکل وکړو دا چا وکړل دا الله تعالی وکړل د نش نشته کړل بیا دې لګو نه ډیر کړل بیا دریمه مرتبه دریمه مرتبه دا ده چې دا ډیر در لوس کی دا در له موقع ته ورته غنم خو ډیر راو خطل په منځ کې پسر هغه طوفان راغی غلې رااله غنم تباہ شو برباد شو ها برکت حاصل نشو د برکت نه محروم شوی ولی په منځ کې تبا شو موقع ته ونه رسیدل وګه ونه نیولو دانه ونه نیولا بیا سلورمه مرتبه موقع ته ورسیدل فائدہ په بیا مرتب کول چې هغه نتیجه ته واخلي کم مقصد د پاره تا کړلی دی هغه مقصد د ته حاصل کړو غنم د دې لپاره کړلیو چې دا بیا اورکوم او ډوړی به ته پخوم غنم را ورسېدل دانی اونی ولی برابر شو کندو کې دی واچول ها خو لیکن غل راغ غلا کړل درنه ها نو برکت را نه غي ها برکت لاړو ختم شو نتیجه په مرتبه نشوا خرص لدی که ساتلیو خرصون کې چې کوم دنه ملاو نشو سو کې اغستون کې ملاو نشو سو کې اخلینا برکت نشته برکت لاړو دغه شو اویت په غور دیدو برکت کم شو صحیح شو دغه شانتی چې کوم دنو مختلف آفتونه پیرالل دغه د نه چینجو د نه وخړل برکت ختم شو نو دا سلور واړه چیزونه ستدي دا برکت دی شتکول ډیرول موقع تر رسول فائدہ او نتیجه په مرتب کول سلور مرتبه د برکت دي دا سلور واړه د الله پلاس کې دي د نش نه سوک شته کوي الله بیا د لګ سوک ډیری الله بیا موقع ته سوک رسي الله نتیجه په سوک مرتب کوي الله دا سلور واړه دغه چې د دا مرتبه دا ټول د الله پلاس کې دي نو چې کله ټول د الله پلاس کې نو تم وا چې تبارک الله تم وای کنه چې تبارک الله برکت ورکون کې الله تعالی دی بل ذات چې کوم دنو هغه برکت ورکون کې نشته بیا په دویم دل باندې ذکر کوي تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا فلسم آیات کی په دې کې به ذکر کوي برکات اخرویه خاص برکات اخرویه به ذکر کوي او او په درې دل باندې چې په یو شپه آیات کې تبارک الذی جعل فی السماء بروجا برکات دنیویه خاصه به ذکر کوي برکات دنیوی نه پاول کې برکات دنیوی عامه عام برکات دنیوی په دویم کې برکات اخروی خاصه په دریم کې بیا برکات دنیوی خاصه هغه به کوم دغه هغه ورته ذکر کړي په دې طریقې سره په صورت کې دا دعوه ثابتې یو طریقه به دا ویخه چې درې پیری تکرار د دعوی په دې سره دا مسله ثابتول دویمه طریقه به دا وی بیا به تفصیلا ذکر کړي دریمه طریقه به د اثبات د دعوی د پاره داوی چې ادله نقلی به ذکر کړي ا د پیغمبرانو نه به نقلی ادله ذکر کړي ال د کی برکم برکت خیخه شپږ اقوام مکذبه شپږ قومونه چې تکذیب کړي دي پیغمبرانو ته نسبت د دروغ کړي دي هغه به ته ذکر کړي و د دغه نام ولقد اتینا موسی الكتاب د 15 دیر شمایات نه 15 اقوام شپږ اقوام مکذبه پای کې به برکت سوي پای کې به برکت داوي چې ګورا دشمن تبا کېدل تا ته لار خلاصېدل اهل حق کامیابېدل اهل حق چې خپل دشمنو ویني چې تبا شو دام د الله برکت ته کنه خیر دې کنه ډیر غټه غټه چې کافر د مقصد مکه نه تبا شي دا لوی غټه ده کنه نو دې کې برکت دی نو دریمه طریقه به داوی چې په ادله او نقلیه او لتخویف او د شپږ قومونو په عذابونو سره برته سکی تبارک الله داوا برته ثابتې ښا بیا به تبارک الله داوا ثابتې دغه شانتی پس سره پسوا دغه سره په شپږ زواجر سره شپاره په شپاره زواجر سره شپاره زواجر به په صورت کې زجرونه باور کوي د مشرکان په بد عملونو باندې دا برته ذکر کوي بل به په صورت کې تقسیم وي د چا د برکت د منونکو او د برکت د نه منونکو د الله برکت څوک مني هغه خلق عباد الرحمن دي دا وی پنځل خصلتونه بل ذکر کوي پنځل صفات او د الله برکت څوک نه مني مشرکان چې برکتونو کې الله سره نور څوک شریکي هغه برته پنځه د خصلتونه برته هغه دغه ذکر کوي پنځه د خصلتونه بدرته دا غي ذکر کړي نو د صورت دعوه شو رد د شرک فی البرکات طریقه د اثبات د دعوی څه شو درې پیر یو دعوه ذکر کول دویم نمبر ادله عقلیه اول مختصر بیا مفصل دریم قسم ادله نقلیه ذکر کول د شپږو قومونو عذاب سلورمه طریقه چې کوم دی هغه 14 د واجر مشرکانو ته په برکت کې او پنځمه طریقه چې کوم دنه د مشرکانو او د مؤمنانو تقابلی صفات ذکر کول په دې طریقې سره به دغه دعوه ثابتې ښه او په صورت کې به ذکر کوي مقاصد اربعه سلور مقصدونه ښه توحید به ذکر کوي اثبات د رسالت به ذکر کوي صداقت د کتاب به ذکر کړي او اثبات د قیامت به کوي دا سلور مقاصد چې کوم دی هغه برته په صورت کې ذکر کړي خاص سلور واړه برا دغه کوي را ذکر کړي په صورت کې دغه شان سره د سلور مقاصد نه په انکار باندې وا بیا سوی ضلال به چې گمراهی څه ته ویل کیږي د سلورو مقاصدو نه چې څوک انکار وکړي کله توحید نه انکار وکړو ضلال دی کله رسالت نه انکار وکړو ضلال دی کله قیامت نه انکار وکړو ضلال دی کله قران نه انکار وکړو ضلال دی دا به ذکر کوي ګوره انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا فنهم آیات کې وای تا ستابې د ویو کړه د پیغمبر به د ویو کړه نو فضلوا گمراه شو ښا گمراه شو دغه رنګي په عبادت کې شرک وکړه په برکاتو کې شرک وکړه په یو ولسم آیات کې به وایي و یوم یحشرهم وما یعبدون من دون الله فیقول انتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضل السبیل په خپل گمراه شو که تاسو گمراه کړیو هغه به په خپل گمراه شو مالونو کې مس شو اخرت هیر کړو ګوره دنیا هغه سترا سبحانك ما كان ينبغي لنا بیا پسې وای ولکن مقتعتهم وآباءهم حتا نسو ذکر دنیا ډیره شو آخرت تیر شو قران تیر شو قران پرې خودنو زکه گمراه شو ها زکه گمراه شو دا رنگي بداو بد ملګری پنیولو سره او د قران په انکار سره پاغي باندې دلالت درستو برازي په داو کې پات په یو کم دیر شمایات کی لقد اضلني عن الذکر و هو دی ملګری خود گمراه کړم د قران نه د قران نه اړولم د قران په انکار باندې څه دی ضلالت دی نو دا ضلالت په تقریبا شپږ پیری په صورت کې ذکر کړي چې انکاد لا یضلنا عن الہتنا رستو په 200 وخت کې بیا وای نو دا بشپک پیری تقریبا دا ضلالت ذکر کړي په مقاصد او په انکار د مقاصد اربعه باندې چې څوک د سلور مقاصد نه د قران دغه توحید نه او د رسالت نه د قران نه او د قیامت نه انکار وکړي نو دا سړی گمراه دی دا سړی تباہ او برباد دی ښا دا دا بل طریقه وی خدای اس بات د دعوی د پاره نو دغه طریقې سره سورۃ فرقان دا بچلیږي ترتیب د سورۃ دا دی چې اول تر نهم آیات پورې ها تر نهم آیات پورې یو باب دی بیا د نهم الفم آیات نوالی تر سلور دیرشم آیات پوری دا بیا دویم باب دی ښا تر سلور دیرشم آیات پوری بیا دویم باب دی بیا د سلور دیرشم آیات نه د 15 دیرشم آیات نه بیا بل باب شروع کیږي خو لقد اتینا موسی الكتاب دا غي ځای نه بیا بل باب شروع کیږي دا باب بیا چلیږي تر یو کم شپېته شپېته آیات پوری بیا د یو شپې ته آیات نه سلورم باب چې کوم دنه شروع کیږي سلورم باب شروع کیږي په دې طرز باندې به صورت په سلور بابونو باندې سوي په سلور بابونو باندې به منقسم وي اول باب او داغه خلاصہ صدا د اول باب خلاصه چې کوم دنه هغه دا ده چې په اول کې دعوه د صورت تپاول آیات دي چې څوک په برکتونو کې د الله سره بل څوک شریکي نو هغه ته بسکای هغه ته بزجر ورکي او شپږ زواجر به ښا په شپږو طریقو سره به مختصر زواجر ورکي په درې آیات کې وای دا ښا بیا په سلورم آیات کې وقال الذين كفروا په پنځم آیات کې پدې کې به بیا شپږ زواجر ذکر کوي په انکار د قران باندې شپږ زواجر به په انکار د قران باندې بیا پسې په شپږم آیات کې یو مختصر جواب داغیو کی بیا به داغې نه پس په وم او په اتم آیات کې بیا به ذکر کوي شپږ زواجر به په انکار د رسول باندې په انکار د رسول باندې نو اول شپږ ادله په توحید باندې بیا دا غینه پس پک زواجر په شرک باندې بیا شپک زواجر په انکار د دویم مقصد په انکار د قران باندې بیا شپک زواجر په انکار د چا باندې د رسول باندې او بیا دا غینه پس کوم دین په نهم آیات کې بیا سو کی بیا په غی باندې تفریو کې چې په دک کې باندې دوی گمراه شوی دي په دغه باندې دوی تباشوی نو سبب د دلال به بیا ذکر کیخه په دې طریقې سره به اول باب چلیږي بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الذي له الحجه البالغه هغه ذات ته چې هغه د فار حجت ته بالغ حجت ها دلیل پورا دلیل دی ښا الرحمن رحمان دی الله تعالی ساوا بین مخلوقه فی الوجود مخلوق ټول په وجود کې یو برابر کړی دی ښا او الرحیم رحیم دی الله تعالی خاصا برحمته من یشا خاص کړی دی پر رحمت او په برکت خپل سره هغه څوک چې خوښ شي الا لله تعالی او دا لفظ په غالب استعمال کې نه استعماليږي مګر د الله لپاره استعماليږي د غیر الله لپاره دا لفظ نه استعماليږي دا رنګي قرطبیم تصریح کړی چې دا لفظ چې کوم دی دا خاص ته الله پوری الله د لپاره استعماليږي خازن وای تبارکا خیرونه ورکړي دي برکتونه ورکړي دي ادامه دوام ورکړي دي برکت ورکړي دي ښا شربینی معنی کوي تبارک تعاظم لوی دی الله تعالی عظمت والا ذات ته ها عظمت والا ذات ته بس دا دعوا شوا تبارک الله برکت د هند دی الله تعالی برکت ورکون کې الله تعالی دی پیدا کون کې الله تعالی دی حق ډیرون کې الله تعالی دی موقع تر رسون کې الله تعالی دی نتیجه په مرتب کون کې الله تعالی دی غسلور وړه مرتبه برکت راواله هغه ټول سدي هغه منحصر دي په ذات الله تعالی کې بل چاته نه ثابت ښه الذي لو الذي نزل الفرقان على عبده اوس دلیل ذکر کوي د برکت الذي سله سره د موصول نه په معرض د دلیل کې موږ مخکې ویلو الذي اذ هو الذي ولې برکت د هند د الله تعالی ځکه هغه الله ذات ته الله غ ذات ته نزل الفرقان چې نازل کړي د فرقان لرا فرقان دي دا کې مراد ته قران دی فرقان چې فرق راوستون کړي جدای راوستون کړي په مابین د حق او د باطل کې دا لوی برکت د الله تعالی دی چې کافر د مسلمان نه جدا کړي دی دا لوی خیر دی کنه دا لوی خیر دی په دې قران سره جدا کړي دی حلال د حرام نه جدا کړي دی پاک د پلیت نه جدا کړي دی حق د باطل نه جدا کړي دی دا لوی خیر دی کنه لوی برکت دی کنه ځکه دا دلیل شو الذي نزل الفرقان هغه ذات چې لګ لګ نازل کړي د فرقان قران لرا فرقان لرا پدې کې هغه اول چې کوم مشرکین رستو اعتراض کوي براءت او استحلال ورته ویل کیږي نو اول خدا دې چې یو د مشرکین اعتراض دار چې دا قران د ځان نه جوړ کړي نو هغه په نزله سره حل کو چې نه قران الله نازل کړي بل اعتراض بدوی دا کوي لولا انزل هذا القران جمله واحده ولدا قران په یو ځل نه نازلېږي نو وی چې نازل نه پدې کې زما خپل حکمت دی صحیح شو صفت د قران سره الفرقان د جدا کون کې د جدائی راوستون کې ما بین د حق او د باطل کې تفرق دو قسمه دی یو تفرق للدین دی یو تفرق فی الدین دی تفرق للدین د دین د پاره اختلاف پیدا کول د دین د پاره اختلاف پیدا کول دا ګوره د غره واجب د خا د کافر نه براءت واجب د واجب نه دی د فاسق او د مبتدع نه براءت واجب د واجب نه دی نو دغه تفرق للدین دی یو تفرق فی الدین دی چې دین ټکړي ټکړي کی دا ناروا دی ښا نزل الفرقان د قرانم صفات دغه تفرق راولي ها جدائی راولي خو لیکن څه کوي لدین جدای راولي د نبی صلی الله علیه وسلم هم دغه صفاتو ښا هغه فرشتو یو بل ته ویل کنه وی دغه سړی دی محمد دغه سړی دی فرق بین الناس چې د خلکو منځ کې جدای راوستا خاو بدی جدا کړل تور او سپینی جدا کړل ها مشرک او مؤمن جدا کړل رڼا او تیاری جدا کړل دا در اوستل ها نظر الفرقان جدائی نظر الفرقان نازل کړي د فرقان او جدا کون کی کتاب علی عبدی په بند خپل باندې په همیشه داسې مقاماتو کې چې کم مقامات د رسول د رفعت مقامات دی پاره کې عبدیت ذکر کوي درخه د رسول اعلی مرتبه سره هغه عبدیت ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ما ته جبرئیل راغی او ما نه تاسو کولو چې الله وایي چې ستا څنګه خوخه ده بنده رسول خی که ملک رسول خی ملک رسول ځان غواړي که بنده رسول ځان غواړي نو ملک رسول او که دغه بنده رسول نو وای ما زه حیران شم چې سو وایم وای جبرئیل علیہ السلام راته اشاره وکړه لاندې طرف ته چې باندې دغه عبدیت خوښه نو ما وی چې زما عبدیت خوښه عبد رسول خیمه نو دا غینه پس ما دا غلامانو دغه طریقه چې کوم د اختیار کړی دا دا غینه پس ما په ډډه باندې ډوړی نه خوړلې په ناس ته باندې ډوړی خورم دغه شان چې د غلامانو غوند کینم ځکه عبدیت کې لوی خیر دی سبحان الذي اسرا بعبده کله چې برخه جی وای عبد دی چې کله په قران نازلې وای نزل الفرقان على عبده کله چې ورته فتح ورکې نو وای نصر عبده د خپل بنده امداد چې کوم دنه غي وکړو نو په هغه مقاماتو کې چې کوم مقامات د امتیاز دي هغه کې د عبدیت مقام اوچته او د عبدیت مقام په مقامات کې اوچته د بنده سره خوان چې کوم دنه عبدیت کوي او د الله سره معبودیت چې کوم دنه خوان کوي بنده چې سوره عاجزی کې دمر الله پورته کوي ها چې سمره تکبر کې دمر الله لاندې کوي نظر الفرقان علی عبده نازل کړي دغه جدای راوستون کې کتاب علی عبده په بند خپل باندې د ست د پاره دا نازل کړي دی ليكون للعالمین نذیرا ليكون د د پاره چې شي دا بندا للعالمین د عالمین معنی مونږ ته په سورته با دغه کې فاتحه کې کړي وي مختلف معنی سره راځي کله ټول مخلوق ما سي والله ته ویل کیږي کله چې کوم دنو صرف انس او جن تا جنات او انسانانو ته ویل کی کله صرف انسانانو ته ویل کی لکه رسو سورۃ شعراء کې براشي نو دا ليكون للعالمین دا انسانانو او جنات لپاره د فرشتو په باره کې اختلاف ته چې فرشتو ته پیغمبر نذیر دی او کنه دی جلال الدین محلی محلی رحمه الله هغه په اجماع را نقل کړی دا چې نه هغه چې کوم دنو دغه نه دی فرشتو ته رسول نذیر نه لري ها بندګانو ته نذیر دی انسانانو او جناتو ته نذیر دی ليكون للعالمین نذیرا د دې پاره چې شي د پاره د عالمینو د انسانانو او د جناتو نذیرا يرون کې چې هغه او یری اوس دې ځای کې يرول چې کوم دي دا د برکت سره تعلق لري چې يرول لارل وي تبارک الله برکتی دې الله تعالی چې يرون کې را لېګل دي او په یریدو کې ډیر برکتی ښا په یرولو په یریدو کې ډیر برکتی چې څوک الله او پیجنې او یریږي تنا کامیاب شي به کامیاب نشو الله ته ورجو کی کنه کامیاب شو دا لوی برکت ته الله تر طرف نه لوی خیر ده کنه چې تا مخ کې د عذاب نه پوي کی مخ کې چې چاته یو خبره بارکه رابطه او چې هغه خبر شي پاره باندې چې دا مشکل مخ ته روان دي داغه به شکر ادا کوي کې بنا ادا کوي داغه بلا خېګړه منی کې بنه منی دا بلا غره طرف نه خیر غنی کې بنه غنی نو دغه رنگ دام یو لوی خیر دی کنه دا الله تر طرف نه دغه برکت راغی چې نذیر راولې ګد مخ کې نه خبره وکړه چې ګوره یو یو ژوند را روان دی په هغه ژوند کې با پس کامیابی او پس بتاوانی کیږي دایره ته خو دی الذی له ملک السماوات والارض اوس دلیل عقلی چې کوم دغه شروع کړه دلایل عقلیه اجمالیه شپږ ذکر کوي په دې مسله باندې چې ګورا تبارک الله برکت ورکون کې الله تعالی دی ښا یوازې الله تعالی برکت ورکي ولی اول دلیل الذي له ملک السماوات والارض زکه دا الله غذاب ته له ملک السماوات خاص د لپاره د بادشاہي د اسمانونو د زمکه خاص د لپاره د بل چا د لپاره پکې شراکت نشته ها د زړه لپاره بادشاہي ده اوس بادشاہ چې وی لکه د زمکه او د اسمان نو ټول خیرونه به داغه پلاس کې وی کبه نه وی نو چې خیر ټول داغه پلاس کې شنو ورکی به سو کغه به ورکی کې بل څوک به ورکی هغه به ورکی نو تبارک الله شو کنه تبارک الله زکه شو چې بادشاہي داغه اسمانونه او زمکه ټول داغه پلاس کې دي نو کپدی کې څومره خیرونه پراته دي هغه ټول داغه په اختیار کې دي کفدی کې څومره شرونه دی هغه ټول داغه په اختیار کې دي نو خیرونه درکول او د شرون نه بچ کېدل دا داغه په لاس کې شو او خیرونه ورکول او د شرون نه بچ کول ته سویل کېږي برکت ویل کېږي نو تبارک الله برکتی دی الله تعالی ولی ځکه چې بادشاہي داغه په لاس کې ده بادشاہ هغه ده کنه نو چې بادشاہ هغه خیر باغ درکې ولم یتخذ ولدا او یوازې هغه هغه برکت ورکون کړي بل څوک نشته لري ولی دویم دلیل ولم یتخذ ولدا او نشته لري غلره ولدو ولدی نشته دریم دلیل ده ولم یتخذ ولدا نشته لري ورله ولد نائب ورله نشته لري چې بل څوک مقرر کړي چې دا برکتونه پیدا کوم زو تقسیموي ته پوه شو کنه دا نشته لري دا الله پاک نائب نشته لري چې بل چاله دا اختیار ورکړي چې ته دا کار کوه نسوب دا کول شي چې د چا نه پزور باندې برکت د الله تعالی برکت بن کی ها اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ها څوک چې چاته الله ورکي چې تنه بل څوک نشي منې کولې او چاله چې نه ورکي هغه له څوک ورکولې نشي ها هغه له څوک ورکولې نشي نو د الله تعالی په لاس کې دی بل څوک پمینس کې نشته چې الله به داغه مجبور شي داغه د وجه نه به ورکی او نه څوک د دې دې مجبور کولې چې هغه نه بخیر بن کړي چانه نه نه الله تعالی چې کوم دې ولم يتخذ ولدا داغه ولد او نائب نشته دی د چانه مجبور کیږي نه دا لاندې دغه شو ولم یکل له شریک فی الملک بل دلیل او نشته هغه سره مساوی شریک برابر شریک فی الملک په ملک لم يتخذ ولدا خو ادنا شریک نشته ولم یکل له شریک فی الملک مساوی شریک وسره په حکومت کې نشته لري چې څوک دا وایي چې را دا وسره یو برابر سړی دی ټیک ته خیرونه الله م ور کوي خو بل څوک م ور سره ور کوي نه نه بل څوک برکت ور کوون کې نشته لري چې هغه دا هغه سره پاغي کې مساوی وي بل وخلق کل شیء او پیدا کړی دی هر یو سیز لرا ګور اول هغه برکت ورکول هغه د نش نشته کول هغه د چا په لاس کې دی هغه هم د پلاس کې دي ښه اوله مرتبه د برکت خلق کل شی ورکړې د هر یو شی پیدا کړې د هر یو شی د نش نشته کړه کول هغه کوي نو هغه د هغه پلاس کې دي فقدره تقدیرا نو اندازه کړې د هغه لپاره اندازه کول سره بیا داسې پیدا کړې ده چې په خلق کې برابر کړي دي او خیر او شر دغه برابر دغه کړي اندازه کړي دي هر یو شی هغه الله تعالی ته معلوم دي نو دغه کې وسره څوک شریک نشته دي چې بل څوک وسره په خیر او شر په تقدیر کې سوي په اندازه کول کې وسره شریک وي دا بل دلیل شو ها دا بل دلیل شو په دې باندې شپږ دلیل پیش کړل چې ګوره ورکون کې د خیر پیدا کون کې د خیر سره هغه الله دې خلق کل شی ها د نش نشته کول هغه کوي دغه شانته وقدره تقدیرا ور کون کې چې کوم دی ډیرون کې او کمون کې هغه دی دغه رنگ چې کوم دی الذی له ملک السماوات والارض ها هغه موقع تر رسون کې او پاغي باندې فائدہ ور مرتب کون کې هغه الله دی او په دې منځ کې سره څوک شریک نشته لخوا نو ځکه وایي چې تبارک الله برکت ور کون کې الله تعالی دی واتخذوا من دونه الها او زجر دې سپک زواجر ذکر کړي چې ګوره دغه شپږ دلایل موجود دي دا دعوه ثابته ده چې برکت ورکون کې یو الله تعالی دی او دا ظالمان په برکت کې بل څوک نسی دا الله تعالی سره بل څوک شریکي نو پاغي باندې زجر ورکي واتخذو نیولی دي مشرکانو من دونه غیر د الله تعالی نه الہتن مددګاران ها برکت ورکون کی ها الہ معنا ما تاسو ته ویلی ور الہ داس یو داس یو نوم دی الله تعالی لکه دا بادشاہ نوم کې هغه اعزازی نوم میزان ته خپل ذاتی نوم میزان ته رحمان الہ او رب دا درې داسې نمونه دي د الله تعالی لکه دا حکومتي نمونه چې وي خاد حکومت یو خپل نومي اوس د نواز شریف خپل نوم نواز شریف ته خو لیکن حکومتي نوم یې سره صدر دی ښا حکومتي نومي هغه صدر دی کنه نو دغه شان چې د الله تعالی خپل ذاتی نوم خو الله دی خو حکومتي نوم رحمان رب او الله دی خا الہ دی الہ دی نو دا الہ چې راشي په هر ځای کې خپل خپل معنی وي چرته به معنی د معبود وي چرته به معنی د مطاع وي چرته به معنی د حاکم وي چرته به معنی د مددگار وي چرته معنی د حاجت روا وي مختلف معنی ول راځي ځکه چې داس یو نوم دی چې د ټولو نمونه لپاره مجموعه ده کنه ځکه د صدر داس یو نوم دی چې دا هغه پلاس کې ټول اختیارات دي که هغه نور ټول لاندې څومره اداري چلیږي دا هغه ادارو اختیارات د صدر پلاس کې کنه نو هغه ټول معنی پاره کې راځي بیا الله جل جلاله کو نظام دا څنګه چې اختیارات چاته ورکړي دي اختیارات نه دی ورکړي تقسیم چې کوم دغه کارونه به کړی خو لیکن هغه کې اختیار چاته نشته دی نو الہ ذات هغه دی واتخذوا من دونه الہتن نیول دي غیر د الله تعالی نه الہتن برکت ورکونکي او هغه څنګه دی هغه کې هغه اوله مرتبه له برکت ورکولم نشته ده هغه اوله مرتبه څه ده چې هغه د نش نشته کې هغه دا کاروم نشي کوی لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ګورا هغه یو شیم نه پیدا کړي یو شیخه نی چې کوم دنو جسم پیدا کړي او نی معنی پیدا کړي دا یو شی ما غوی نه پیدا کړی لا یخلقون شیئا نه پیدا نشي پیدا کولای غوی یو سیز لرا وهم یخلقون او حالدار چې غوی پیدا کړی شي وی دي نو د برکت اوله مرتبه خدای چې د نش نشته کی هغه د نش نه یو شی شته کول نشي هغه څنګه برکت والا شي هغه برکت والا کې دي شي نشي کېدی وهم یخلقون بل پکې وګوره دې پیدا کړی شوی دې ته برکت ور کړی شوی دی دې پخپل د بل چانه برکت اخلین دې بسنګ چاته برکت ورکی ښا دې پخپل په برکت کې محتاج دی الله تا نو دې بچاته سره برکت ورکی نو اوله مرتبه ورته ذکر کړه بل ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا او ندی مالکان دوی د خپل ځان لره ضررن ها د دفقولو د zarar الکا برکت چې کله یو شی د شته کړو بیا هغه شی چې کوم دنو هغه سدي هغه د آفات نه بچ کول دي چې موقع ته ورسیږي کنه نو هغه چې آفات نه بچ کې نو دا غیر پر دا اختیار پکار دی چې zarar چې کوم دنو هغه دفع کی دوی zarar دفع کول شي دوی دا معبودان نه ولا یملکون لانفسهم ضرا او نو ندی مالکانه وي د خپل ځان د پاره لری پریک د بل سړی بل سړی له بس ور کی سړیا بل سړی نه بس دفع کی د خپل ځان د پاره مالکان نه دي ضررن د ضرر دفع کولو ولا نفعا او نه د نفع راخلو نه ځان ته نفع راوړي شي او نه د ځان نه ضرر دفع کول شي نو چې دا دوه کارونه نشي کولای نفع نشي راوړل ډیرول نشي او ضرر نشي دفع کولای نو کمو کموت نه نشي بچ کولای نو دا څنګه الہ شو دا به څنګه برکت والی ولا حیاتن ولا نشورا دا شپږ زواجر ورکل چې ګورا دا خلق په دې دا دغه چې کوم دن دوی ته ځان بد نخ کاری چې دوی هغه څوک چې کوم دن هغه الها او برکت ورکوونکي ګرځولې دي ښا ولا نشورا دغه له پکار دادی برکت ورکون کې او الٰه له پکار دادی چې بیا د خپل برکات پختنه خو کولې شي کنه چې دا مې درکړي او سدي پکړې دي ها زما عبادت ته پکړې ده که شرک ته پکړې ده د تپوس وکول شي کنه هغه لپاره نشر پکاره چې دوباره خلک را پاسي او دوی کې دغه اختیار دا قوت نشته نو دا بسنګ الها او معبودان شي دا بسنګ برکت ورکون کی شي وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افترا دا یو مقصد تیر شو یو مقصد سو توحید بل مقصد شروع شو هغه څه د قران صداقت د قران ښا او دوی ته زجر ورکړي په انکار د قران باندې شپږ زواجر دي ښا ور شپږ شپږ ټول لا روان یو شپږ دلایل په توحید بیا شپږ زواجر په شرک باندې او شپږ زواجر په انکار د قران باندې شپږ زورنه ښا زواجر څه دي زورنه دي وقال الذين كفروا وای دا کسان چې کافران دي ان ها ذان ذا قران الا افکن مگر سدي مگر د حق د د دغه نه چې کوم د حقیقت نه اړول شي وی دروغ دي ښا افق افقا یافکو اړول ته ویل کیږي افق هغه دروغ ته ویل کیږي چې د حقیقت نه اړول شي وی دروغ وي نو دوی وای ان هاذا الا افکن نه دا قران مگر اړول شي وی دروغ دي د حقیقت نه د حقیقت نه اقوا خبرې دي یو زجر دویم افتراه بیا وای د ځان نه جوړ کړی دي د ځان نه جوړ کړي دا قران په خپل په کور کې جوړ کړي دروغ جوړ کړي دي دریم واعانه علیه قوم اخرون مدد کړي د د د د علیه په دې قران باندې قوم اخرون یو بل قوم بل سو بل چا چې کوم د هغه ورته ورته پکې مدد او کومک کړي دي او دا غوی نه راز دکړي دي او مونږ ته بیانې دا د بل چا نه جوړ کړي دي خدای بل چا نه الله ورته نه ویلي بل چا ورته ویل دي ښا دا بل انکار د قران نه بل طریقه چې کوم دغه وکړه الله وی فقد جاءوا ظلما وزورا فتاکی سره دی راکل لوکل ظلمن په ظلم باندې دی خلوی ظلم وکړي خلکو لوی ظلم سو کو لوی ظلم داو کو چې قران ته افقوی لکا قران ته رښتیا او ته دروغ وی نو وته د شی په غیر محله کې رااله او دا رنګي افتراه چې کوم قران الله نازل کړی دی هغه ته افترا وی ودا جوړ کړی شوی دی نو دا دا خو ظلم شو وزورن او راتللو کل دروغ ښکارا او تا ښکارا سوچ دروغ وینو سوچ دروغ سدی لکه دی و اعانه علی قوم اخرون بل چا وسره مدد کړی هغه مدد کوون کې مارته ویلو دی به دغه کوم دنو عداس په یادولو هغه غلام چې کوم دی هغه به یادول وی نصرانی غلام دی د سره کیوی پاتی او هغه د سره کومک کوي د قران په جوړولو کې هغه الله وی وزورا ډیر درو جن خبره او کداغي جواب مخ کې تیر کړی دی چې هغه خو عربي نه دی او دا چې کوم دی نو رسول عربي دی نو عجمی سړی څنګه قران چې کوم دی نو عربي دی تو کولو وقالو اساطیر الاولین اكتتبها دری دغه زجر دغه ورکل دری اعتراضات دوی دا شو بل وقالو دی وای اساطیر الاولین دا قصې د پخوانو دی اساطیر جمع د اسطوره ده لیکل شوی خبرې دا د پخوانو هغه د دروغ قصې دی ښا هغه جوړ کړی وی د زیو د روم نه او شام نه کوم دنه دغه قصې هغه وروړي ښا هغه ورته خی هغه ورته لیکلی دی اکتتبها اکتتبها او سوال پیدا راتلو نو د ځان د پاره بانه وکړه چې دې خو لیکل نشي کول نه څنګه چې قصي ولیکل نو وای اکتتبها استکتتبها دای په چا باندې لیکلي دي بل چاته ویل دي مالې ولیکي نو هغه ورته لیکلي دي ښا نو دغه پړاول نشي کولای لول لوستې نشي نو دوی وای فهیتم لا علیه بکرتا و اصیلا نو دا املا لوستې شي په زبانه بکرتن په وخت د سبا کې و اصیلا نه په وخت د بیګا کې سبا او بیګا ته بل څوک بیا املا وای ښا لیکنی ولا بل چالي او تر پړاوی هم په بل څوک نو دې داغې نه یادې او راضی مونږ ته وای او مونږ ته وای چې لکه دا قران دی او د الله تر طرف نه راغلی ښا درې ترادات دا وکړل اساطیر الاولین نو که تاسو سو پټ سره یادوي کنه نو الله ته خو نه معلوم چې الله ته پټ معلوم دي چې هغه دې ته خای قران ورته خای الله ته پټ معلوم دي هغه ته نه معلوم او تاسو ته معلوم دي چې تاسو قران خای انه کان غفور الرحیم اوس ورته ترغیب ورکې توبه طرف ته ګورخه ابن کثیر د حسن بصری نقل کړی دي هغه وای الله جل جلاله ناشنا ناشنا رحمانیت او رحیمیت لري خګورا بعض خلک دا هغه د مخلوق دا هغه د اولیاء او سکی تکذیب کوي دا هغه د عبادو او دا هغه دغه چې کوم دی عبادت هغه قتلای قتل کوي او هغه ورته سوي د دې زواجر نه پس ورته چې دوی دا دومره فزول خبره وکړي الله وی انه کان غفور الرحیم یقینا غ الله تعالی بخون کې مهربان دی یعنی توبه وباسي پرېګ دی دا خبره ستشته دا خبره کوي راشي توبه وباسي ښا اوس بل مقصد د انکار د رسالت نه انکار ښا د دریم دغه دی او په دې باندې زواجر دي دام شپږ ذکر کوي شپږ اعتراضات تر دوی هغه شپږ په زواجرو کې ذکر کوي وقالو وای دوی مال هاذا الرسول سچ ویل دي رسول لرا یا کل الطعام چې خوري دې ډوړی و يمشي فی الاسواق او ګرځي په بازار کې ها یو اعتراض لري یا کل الطعام دې خوراک ولې کوي رسول چې وې پکار و فرشته وې خوراکونه نه کولی یو دا خبره یو اعتراض داري دوی می اعتراض داري و يمشي فی الاسواق وې دی خو په بازارونو کې ګرځي بازار ترازی خپل ضرورت پوره کوي نو دی خو زمون غونته دی نو یا يمشي فی الاسواق دی باندې دا خبره بدله کېده چې د دعوت لپاره بازار ته ولې راځي دې نه راځي کنه زمونږ غو په ګټونو کې ناشتي ډیرم په ګټ کې کینی کنه نو الله وی و دای دا اعتراض کوي ویم چې فلسوا او ګرځي په بازارونو کې لولا انزل الیه ملک درې اعتراض ولنه نازلیږي په د باندې فرشتہ دته نه فرشتہ راشي کنه فرشتي غره ترازی خو صد پار دی راشي فیکون معه نذیرا چې شي د سره يرون کې فرشتي د سره په گاټ کې ګرځي پولیسو په شانته او چې څوک خبر نه مانی نو هغه وای کنه پوه شوي فیکون معه نذیرا په باډی ګارد کې سره فرشته ګرځي ښا بل اعتراض دوی داو سلورم اعتراض او یلقا الیه کنزن یا د اوغور دول شي د خزانه خزانه دی وته ورکړی چې مونږ له بم راکې په خپل بم خوري پوه شو کنه نو دا سې چې دواړه په پکې خسور کیو نو دا او یلقا الیه کنزن سلورم اعتراض دا دی او تکون له جا او تکون له جنته یا دې شي د لپاره باغ باغ دی کنه چې خسته باغ دی مونږ به ورځو خوراک په پدې کو دعوت پدې کوي یاکل منها چې د خوري دا غینا وقال الظالمون بل شپګم اعتراض داري وقال الظالمون وای ظالمان ان تتبعون تاسو تابعداري نه کوي الا د مؤمنانو ته وای الا رجلا مسحورا مگر د هغه سړي مسحورا مجنونا بالسحر چې غلي ونه کړ چې د پسحر باندې لیوانه د سحر په شوی دی یو معنا الا مسحور الا رجلا مسحورا الا رجلا ساحرا مگر هغه سړی چې هغه جادوګر دی دی په بل اعتراض دا کول مسحور معنا ساحر سره راځي او درې معنا الا رجلا مسحورا هغه سړی دی مسحورن چې هغه د لری والا دی هغه خوراکونه کوي سحر ماته استویلو ته ویل کیږي مېدی ته ویل کیږي لری ته ویل کیږي چې په دې کې هم مې د خوراک کوي نو تاسو له داسې سړي په ځای چې هغه خوراکونه کوي دا د چا په روان دي چې هغه خوراک نه کوي ها هغه خوراک نه کوي انظر کیف ضربوا لك الامثال اوس په دې د شپږ زواجر په انکار د رسول باندې شو اوس دوی ته زجر ور کوي انظر کیف ضربوا لك الامثال وګوره دوی ته کیف ضربوا لك الامثال څنګه بیان کړ تعالی مثالونه فضلوا نه په دغه بد مثالونه بیان کړ فقط مثالونه بیان کړل نو فضلوا دای گمراه چو په دې انکار د رسالت باندې او په دې مثالونو بیانولو باندې په دې بی ادبی باندې فلا یستطيعون سبیلا نو طاقت نه لري دوی د لارې د حق چې دوی د حق د لارې باندې روان شي دا غي طاقت دوی نه لري ښا دا یو باب شو په دې کې دعوا ثابت شو پشپغو ادله سره زجر په شرک په برکات باندې ورکړ شو پشپغو طریقو سره دغه رنګي زجر ورکړ شو په انکار د قران باندې پشپغو طریقو سره زجر ورکړ شو په انکار د رسول باندې پشپغو طریقو سره ټول شپک شپک چکم د نغرار په دې دغه کې په دې باب کې